دریم نمبر د مدرج صفحه د 173 مصنف رحمت الله علیه وی ثالثا المدرج تعريفه المدرج لغة اسم مفعول من أدرجه د باب افعال نه د اسم مفعول صيغه ده مدرج په معنا د ادخال سره د ادراج راځي عرب وی ادرجت الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه کله چې یو شی په بل کې وردن نکي او د دې اصل ماده د ثلاثي نه ده درجه والدال والراء والجيم كما قال ابن فارس اصل واحد دا اصل صحیح واحد ده يدل على مضي الشيء والمضي في الشيء دلالت کوي په دې باندې چې یو شی لاړ شي او یو شی په بل کې ادخال وشي وردن نه کې وردن نشي ومن ذلك قولهم درج الشيء اذا مضى لسبيله عرب درجه شی وي کله چې په خپل لار روان شي ورجع فلان ادراجه اذا رجع في الطريق الذي جاء منه کله چې یو سړی په هغه لار باندې واپس شي په کومه چې راغلی تصان به الملابس وغيرها دا هغه المارو لویل شي چې د لرګي یا د نورو معادنو نه جوړ وي کپړې مپړې جامې دا پکې محفوظه یا د آلاتو د پاره د میز د پاره د کم تر دراس جوړ کړي دی لم درجوي فاذا كان صحيحا فهو اصل اخر يدل على ستر وتغطيه یا مضی شی فی شی او دویمه معنا چې د دې کوم راضی د ادراج هغه ستر او تغطیه د نو دواړو سره تعلق شته ځکه په دې مدرج اصطلاحي کې ورتلل دی په یو شي کې د دې حیثیت نه په دې اعتبار چې یو راوی حدیث ذکر کی او دغه شان پکې لاړ شي دا تفصیل نه کوي چې دا کلام زما ده او دا کلام الرسول صلی الله علیه وسلم نه كأنه غطى وستر على السامع حال الحديث چراوی کله دا حدیث داسې ذکر کی ادراج پکیو کی او ټول خبره تمامه مکمل ذکر کی نو گویا چې د په سامع باندې دا پټواله او پرده راوسته چې دا حدیث نه پیژني دا پته ورلونه لګي چې اصل حدیث کم نه او په دې کې دراوی ادخال کم نه ابن دقیق العید رحمت الله علیه په دې قول سره د دې تعریف کړي چې هو الفاظ تقع من بعد الروات متصله بلفظ الرسول صلی الله علیه وسلم دا هغه الفاظ دي چې د باز راویانو نه په متن د حدیث کې راځي متصل وي د الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ويكون ظاهرها انه من لفظه چې دا غي ظاهر دا دلالت کوي چې دا لفظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فیدل دلیل علی انها من لفظ الراوی نو یو دلیل دا دلالت کوي چې دا لفظ دراوی دی کلام النبوه نه دی وبنحوه تعريف الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير د دې په شان تعریف ابن صلاح هم کړی دی حافظ ابن کثیر هم کړی غوره او راجح تعریف حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نزهه النظر کې کړه غدا ده چې مدرج دی لوی ما غیر سیاق اسناده او ادخل فی متنه کلام ما ليس منه دا دواړو قسمونو له شامل دی که په اسناد کې ادراج راغلی که په متن کې راغلی نو د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا تعریف ور له شامل دی دا ابن دقیق العید رحمت الله علیه چې کوم تعریف کړی یا ابن صلاح او ابن کثیر نو هغه صرف مدرج المتن له شامل دی او د مدرج الاسناد طرف لپاره څه اشاره نشته د حافظ ابن حجر د تعریف معنا او مقصد دا دی چې د اغه د اسناد په سیاق کې څه تغییر راغلی وي یا د هغې په متن کې داسې الفاظ داخل شوي داسې کلام وردن نکړه شوی چې هغه د متن نه نه وي وی وکل ذالک مصنف رحمت الله علیه وی وکل ذالک یخص مدرج المتن دا کم تعریف د ابن دقیق چې ذکر شو دا د مدرج المتن پورې خاص دی وهو احد قسمه الادراج دا د ادراج یو قسم دی په دوو قسمونو کې وهو عدة اقسام د دې مختلف اقسام دي سلور صورتونه د دې اهل علم ذکر کړي چې د مدرج الاسناد مشهور سلور صورتونه دي مصنف رحمت الله علیه نه دي ذکر کړي رومبنه صورت دا ده چې یو حدیث راوی دی یو جماعت نه اوریدل وی یو راوی یو حدیث د جماعت نه اوریدل وی نو دا ټول بیا په یو اسناد سره ذکر کی او اختلاف نه ذکر کوي د یو راوی مختلف استادان دي او حدیث تن اوریدلې نو په یو اسناد سره دا ذکر کې او دا نه ذکر کوي چې د دې په اسناد کې دا اختلاف هم راغلی دی مثال به څنګه وي وای لکه یو ثقه راوی حدیث د دوو نه اوریدلې نو د دې دواړو په منځ کې جمعواله وکي الان کې د یو روایت مرسل وي او د بل روایت متصل وي نو د په یو سیاق سره دا ذکر کې متصلا سند دا نه ذکر کوي چې دا یو استاد مې غوړه دا حدیث مرسل ذکر کړی دی دویم دا دی چې د حدیث متن د یو راوی سره په یو سند باندې وي خو د دې حدیث یو طرف او یو جز دا د سره په بل سند باندې وي نو د دا روایت تام ذکر کی په اسناد اول سره راوی سره یو متن په یو سند باندې وي خو په دې متن کې څه اضافه راغلی وي یا ابتدا کې یا انتها کې چې دا په دغه سند نی په بل سند باندې نو د دا روایت تام او مکمل ذکر کی په یو سند باندې نو دا دویم صورت ته دریم دا چې د یو راوی سره دوه مختلف متنونه وي هر یو په یو خاص اسناد باندې وي نو دا دواړه متنونه چې دي به احد الاسنادین ذکر کیه یعنی یو متن په بل متن کې وردن نکی او په یو سند باندې ذکر کی نو دا د مدرج الاسناد دریم صورت ده سلورم دا چې یو راوی د حدیث سند ذکر کئ نو په منځ کې ورله سعارس پیښ شي او د څه کلام او خبره ذکر کیه نو بعض سامعین او شاګردان چې ناس یې غي دا ګمانو کې چې دا خبرم په دې سند کې وردن نه ده نو هغه دا متن د حدیث حساب کی اعلان کې دا متن د حدیث نوي نو هغه بیا دغه متن په دې سند باندې روایت کوي نو دا سلورم صورت ده پوه شي په دې سلورم صورت باندې وثانیهما مدرج المتن دویم چې د مدرج المتن ده وهو ان يقع في المتن كلام ليس منه په متن کې داسې کلام واقع شي چې هغه د متن نني وهذا القسم على ثلاثه مراتب دا مدرج المتن چې د دې درې مرتبه دي درې صورتونه دي فتاره يكون في اوله وهذا نادر جدا کله کله په اول د متن کې دغه ادراج راغلی نو دا نادر دی وجود نشته دیر چې تاسو کامل او دس کوي هلاکت دی وی هغه پوندله د اورنا چې کمی په او دس کې او چې پاتې شي لوندې نشي واعقبه بقوله خطيب بیا دې پسې داسې ویل دي وهم ابو قطن عمرو بن الهيثم القطعي وشبابة بن سوار الفزاري في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه وي ابو قطن راوي دارنګ شبابه ابن سوار هغه په دې روایت کې خطا شوی دی د شعبه رحمت الله علیه نه دا حدیث نقل کړي لکه څنګه چې موږ ذکر کو چې د محمد ابن زیاد ناغه د ابو هريره رضی الله عنه نه څنګه خطا شي او وهم ذکر کوي وذلك ان قوله اسبغ الوضوء كلام ابي هريره رضی الله عنه دا لومبنه جز چې د اسبغ الوضوء دا د ابو هريره رضی الله عنه کلام نه وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم دا رستو جمله ويل للعقاب من النار دا غد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام د مرفوع روایت ده وقد رواه ابو داود الطيالسي ووهم بن جرير بن حازم وادم بن اياس وعاصم بن علي وعلي بن الجعد ومحمد بن جعفر غندر وهيثم بن بشير و یزید ابن زریع کتاب کې بن نشته یزید زریع ذکر کړ خو یزید ابن زریع والنضر ابن شمیل ووکیع ابن الجراح وعیسی ابن یونس ومعاذ ابن معاذ كلهم عن شعبه د ټولو ثقاتو چې صد فاصل لس راویان ني د د شعبه نه چې دا روایت نقل کړي نو د ټولو داسې نقل کړي دي چې دا اسبغ الوضو دا د ابو هريره رضی الله عنه قول دی ويل للعقاب من النار مرفوع حديث دی وي وجعل الكلام الاول من قول ابي هريره والكلام الثاني مرفوعا نو د دوه راویانو لپاره کې وهم واقع شوه دی ابو قطن عمرو بن الهيثم القطعي او شبابه بن سوار الفزاري ثم ان قول ابي هريره اسبغ الوضوء و دا ابو هريره رضی الله عنه دا قول په دې حدیث کې چې اسبغ الوضو قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم دا جمله د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده خو په دې روایت کې نه په حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص کې چې په صحیح مسلم کې راغله چې نبی له صلوات و سلام اسبغ الوضو ویلي خو د دې حدیث په سیاق کې ذکر کول چې ویل للعقاب من النار نه مخ کې دي نو دا ابو هريره رضی الله عنه خپل کلام ذکر کړی دی نو دا ډومبنه صورت شو چې ادراج دراغلی په اول د متن کې وتارة يكون في اثنائه وامثلته كثيره جدا کله په منځ د متن کې ادراج راغلی جمله مدرجه به د دې مثالونه ډېر دي که حدیث عروه عن عائشه رضی الله عنها في بدء الوحي في قولها لکه د عائشه رضی الله عنها حدیث کوم چې د وحي په ابتدا کې راغلی په صحیح البخاري کې وکانه یخلو بغار حراء فیتحنث فیه نبی صلی الله علیه وسلم به خلوت اختیارولو په غار حرا کې نو حدیث کې دا دی فیتحنث فیه عبادت به کولو پاغي کې نو تحنث یو غریب لفظ راغلی دی امام زهري رحمت الله علیه د دې معنا کوي وهو التعبد تحنث معنا د تعبد الليالي ذوات العدد چې څو شپې به عبادت کولو الى اخر الحديث فان قوله وهو التعبد من كلام الزهري ادرج في الحديث من غير تمييز دا هو التعبد لفظ چې راغلی دا د امام زهري کلام نه چې دا په حدیث کې مدرج را واقع شوی بغیر د تمیز نه دا نه دی ویل شوی چې امام زهري وایي چې زه تحنس معنا په تعبد کوم ځکه دا واقع کیږي یو جمله په بل باندې عطف کړي او بدمج موقوف من کلام الصحابه او من بعدهم یا موقوف وردن نکړی د کلام د صحابو نه د مرفوع روایت سره مرفوع ذکر کی نو موقوف ورپسې وردن نکړی بمرفوع من کلام النبي صلی الله علیه وسلم د مرفوع حدیث سره من غیر فصل بغیر د جدا کولونه یعنی مدارک د ادراج كيف يدرك الادراج ادراک بسنګ معلومه ويمكن معرفته وادراكه من وجوه په مختلفو وجوه باندې د دې معرفت او ادراک ممکن دی بینها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی حافظ ابن حجر په خپل کتاب النکت کې ذکر کړی الاول لومبنی طریقه چې په هغه سره به تعالی پته لګي للعبد المملوك الصالح اجران د نیک بنده دو اجر به ورله والذي نفسه نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك وي په غزاد مې قسم وي چې زما روح داغه په دست قدرت کې دی په لاس کې دی که جهاد فی سبیل الله نه وي حج نه وي او د خپل مور سره خو سلوک کول د هغې خدمت کول نه وي احسان کول نه وي نو زما به هم دا خوښه وه چې په ما دې مرګ راغلی وي او زه دې مملوک وي كذلك رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك والقدر الذي في آخر الحديث لا يجوز ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم دا اخیرنۍ جملې چې په دې حدیث کې راغلي نو دا جایز نه دي چې نسبت دی نبی علی السلام لو نشي دا مستحیل دي چې نبی علی صلوات و سلام دې دا خبره کړي ولې مستحیل دي اذ يمتنع عليه ان يتمنى ان يصير مملوكا دا ممتنع د عقلا او شرعا چې نبی علی صلوات و سلام دې تمنا دې کوي چې زه دې مملوک وې د نبوت او د عبدیت په منځ کې لوی فرق دی چې یو سړی د بندوي مملوک دی وي و ايضا فلم يكن له ام يبرها دا رنګ د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې والده نه موجود چې داغه سره د احسان کوي بل هذا من قول ابي هريره ادرج في المتن دا د ابو هريره رضی الله عنه قول له چې اخر د حدیث سره د ادراج راغله ده نو دا مثال شو د هغه مدرج د پاره چې په اخر کې راغله وی نو لومبنۍ طریقه څه شوه استحاله کونه صلی الله علیه وسلم یقول ذلك دا مستحیل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تمنا د دې کوي چې زه مملوک یم او په دغه وخت کې ممتنع هم دي چې دا غي والده موجوده نه وسنګ دا غي سره بر او احسان کوي وإذا إدراج چره وقد بينه حيان بن موسى عن ابن المبارك بیان کړی د حیان ابن موسی راوی د عبد الله ابن مبارک نه فساق الحديث الى قوله اجران نو حدیث تر دغه ځای پورې ذکر کړی چې للعبد المملوک الصالح اجران فقال فيه نو بیا دا ویلی والذي نفس ابي هريره بيده قسم دی وی زما په غزاد چې د ابو هريره رضی الله عنه روح دغه په لاس کې دی نو دا ادراج د غراوی بیان کړی دی په خپل روایت کې الی اخره وهكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم وهذا من فوائد المستخرجات په روایت د ابن وهب کې مراغله چې غي د یونس نه دا روایت کوي یونس ابن یزید الایلی نه امام مسلم دغه روایت راوړی وای دا د مستخرجات فائدہ ده مستخرج دی لوي چې په خپل سند باندې د بل حدیث ذکر کړي لکه په صحیح مسلم باندې مستخرجات شته په صحیح البخاری باندې نو کله کله پاره کې زیاتی داسې الفاظ راغلي چې د حدیث د فهم د پاره تعالی هغه مساعد ګرځي نو صحیح مسلم کې خدغه شان حدیث ده تصریح کی چې دا جمله ما د نبی اسلام نه نه دا اوریدلې نو په دې سره ادراج پیجن دی شي یعنی اقرار الراوی نفسه انه ادرج هذا الكلام چې راوی په خپل اقرار وکي چې دا کلام ما وردن نکړي په حدیث کې نبی اسلام نه نه دی اوریدلې که حدیث ابن مسعود رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار څوک چې مړ شو د الله سره شرک نه کړ جنت لبزي او که شرک کړی نو جهنم لبزي هكذا رواه احمد بن عبد الجبار العطاردي عن ابي بكر بن عياش باسناده ووهم فيه احمد بن عبد الجبار دغه شان د حدیث روایت کړي خو خطا شوی دی پکې فقد رواه الاسود بن عامر بن شاذان وغيره اسود بن عامر شاذان دا رنګ نور راویانو د ابو بکر ابن عیاش نشي دا روایت نقل کوي نو په دې لفظ ذکر کوي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ابن مسعود رضی الله عنه وی چې ما د نبی علی السلام ناوریدلی چې فرمایله من جعل لله ندا دخل النار چا چې الله سره شریک وګرځولو شرک وکړو اور لبزي واخرى اقولها بل جمله د ابن مسعود رضی الله عنه وی چې زی وام ولم اسمعها منه صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام نه مینه دا اوریدلې خدای د کلام مقصد دا دی چې څوک د الله سره شرک کوي مړ شو جن جهنم لبزي او چې شرک نه کوي جنت لبزي نو ابن مسعود رضی الله عنه بل جمله زد خپل جانب نوام چې ما د نبی اسلام نه نه دا اوریدلې مم مات لا يجعل لله ندا ادخله الجنه څوک چې مړ شو د الله سره شریک نوي جوړ کړي چې دا مدرج جمله چې دا دا کم ادراج چې راغله په بل روایت کې دا منفصل راغله د نورو روایتو نه تعالی پته ولګي چې په دې کې هم مدرج راغله خو په بل کې منفصل راغله چې تصریح کی باز راویان په جداوالي د مدرج د متن مرفوع نه چې دا کلام خپل قائل له منسوب کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لنه کوي کل حدیث الذي اسنده الخطيب د له حکم وکا چې رجوع ورله وکي فاذا طهرت فليطلقها کله چې پاک شي نو بیا د طلاق ورکي چې خامخا د طلاق اراده د حیث کې ولې طلاق ورکي قال فتحسب تطليقا قال فمه قال نو فرمای فتحسب تطليقه نو دا به یو طلاق حسابيږي واعقبه بقوله هذا مدرجنا بیا ورپسې دا قول خطیب بغدادي ذکر کړی دی چې دا ادراج دی والصواب ان الاستفهام من قول ابن سیرین چې دا استفهام کوم فمه راغله چې دا څه شی دی دا د ابن سیرین نه دی د انس ابن سیرین نه وان الجواب من ابن عمر رضی الله عنهما جواب د ابن عمر رضی الله عنهما نه دی بین ذلك محمد بن جعفر او دا کلا دا جواب دی فتحسب تطلیقا دا سوال چې دی نو دې کې ذکر کړ چې دا استفهام چې دا د ابن سیرین قول له انس ابن سیرین د ابن عمر رضی الله عنهما نه تپوس کو چې آیا دا به طلاق حسابيږي نو ابن عمر رضی الله عنهما جواب ورکو فمه نو سبا حسابيږي چې طلاق نه ده او دا مفصل روایت چې کوم د تفصیل بیانون کې دا تقویت دی لور کوي چې دا روایت باز راویانو مختصر ذکر کړي په یو د دوو جملو باندې دا جملې په یو بل کې وردن نه کړي دي نو تفصیلی روایت نه کله دا اندازو لګي چې د کې ادراج شوی دی دا کوم روایت چې مختصر او اختصار سر راغلی دی سلورم د معرفت الادراج وجد نه ذکر کړي خو عام اهل علم ذکر کوي چې بعض ائمه مطلعين په دې باندې تنسیس وکړي چې په دې حدیث کې دا جمله مدرج راغلې ده خدا په حقیقت کې حکم دی او د معرفت الادراج طریقه نه ده یو قسمه دا مونږ تقلید د دغه ائمه کو ځکه زمونږ په علم کې قصور د مونږ لپاره نه لګي چې دا حدیث کې جمله اصل جمله ده کنه ادراج ده نو بعض ائمه مطلعين چې دا احادیث ورلټول مخې لې اغي په یو اسنا په یو متن باندې تنسیس وکي صراحتا وایي چې دا فلانه جمله ادراج ده په حدیث کې نو دا په اصل کې د معرفت طریقه نه ده چې په دې د ادراج په پیدند شي دا حکم دی چې په جمله حکم لګی چې دا مدرج ده خو زمونږ په علم کې قصور ده نو دغه ائمه مونږ یو قسمه اتباع او تقلید کوو حکم الادراج د ادراج حکم څه دی اصل کې ادراج په دوه قسمه باندې نه یو عمدن او قصدن چې څوک ادراج کوي نو دا د دی راوی د عدالت د لپاره مسقط ته د په عادل نه ګرځي روایت بیا قابل قبول نه وي او دویم په خدای سره ادراج تر واقع شي پته ورلونه لګي موقوف روایت په مرفوع کې وردن نه کی یا شرح د غریب راغلی دله دا پته نشته چې دا د حدیث جمله نه د وردن نه کی پکې نو بیا په دې کې اهل علم تسامح کوي امام سیوطي رحمت الله علیه په الفیه کې وایي وكل ذا محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح و دا ټول ادراج چې ده که په اسناد کې راغلی وي که په متن کې راغلی وي په مختلفو صورتونو سره دا حرام نه او په عدالت د دی راوی کې قد حراولی دا غ عدالت له نقصان ورکوي خو زما په نيز باندې کچرته د تفسیر د پاره راغلی وي چې حدیث کې ګران لفظ دی وضاحت پې کوي نو بیا په دې کې تسامح کې دی شي اهل علم اجازت ورکي سختی پکې نه کوي ويختلف الحكم على الادراج باختلاف الباعث اليه مختلف کیږي حکم په ادراج باندې ډیر بدتر بیا په دې کې هغه د چې په مرفوع حدیث کې ذکر کې مما لا دخل له فی الغریب المتسامح فی خلته او الاستنباط خاص کر د هغه نه چې د هغه سره دخل د غریب سره نیوي چې کله اهل علم پاغي کې تسامح هم کوي چې بیان کې اسی به ست ادراج پکې وکي او الاستنباط یا د استنباط د پاره اهل علم کله ذکر کی چې د دې حدیث نه دا مسله مستنبط ده نو پاغي کې تسامح کیږي وقال السيوطي الادراج باقسامه حرام باجماع اهل الحديث والفقه ادراج چې دا کوم اقسام ذکر شول کوم درج د اسناد د سره د سلورو صورتونو یا بعضی پنځه ذکر کوي بعضی درې او مدرج المتن د سره د دې درې صورتونو نو دا حرام د په اجماع د محدثین او فقهاو واما ما وقع منه خطا فلا يؤثر في حال الراوي که په خطا او غلطي سره ادراج شوی نو د راوي په حالت کې دا څه تاثیر نه کوي یعنی ساقط ساق مسقط مسقط للعداله دا بیا نه دی ما لم يكثر ذلك منه تر کومه چې کثرت سره دا نه واقع کیږي که کثرت سره نه واقع شون نو بیا خدا په دې دلیل چې دی صحیح ضابط نه دی حافظه کمزور ده فیستدل به على كثرت وهمه وفحش غلطه که کثرت سره دا ادراج نقل کوي او دی وای ما نه خطا واقع شوی او دا تمیز نشي کولای چې دا مدرج دی او دا اصل حدیث دی نو په دې خو بیا دلیل نیوي شي چې د کثیر الوهم نه فاحش الغلط نو روایت به بیا ضعیف قبول بني دواعی او اسباب د ادراج سری مصنف رحمت الله علیه ندی ذکر کړی یو د اسباب د ادراج نه دا چې دا د بیان د حکم شرعي د پاره ای چې د حکم شرعي بیان کیږي په یو حدیث کې نوراوی په اخر کې دا ذکر کی کله د استنباط د حکم شرعي د پاره ای حدیث لا مکمل نه دی خو یو جمله پکې ذکر شي دا غینه استنباط د یو حکم شرعي د یو مسلې شرعي کیږي نوراوی په منځ کې ذکر کیه او کله تفسیر د خطیب بغدادي رحمت الله علیه دغه کتاب د الفصل للوصل المدرج في النقل فشفا وکفا كما قال الحافظ ابن الصلاح نو په دې کتاب کې د برابر د دې ادراج مسائل ذکر کړي داغي امثله ذکر کړي نو په دې کتاب کې شفاء شفاء او کفایه ده چې څوک مطالعه کوي په دوه جلد کې دا کتاب طبع ده په تحقیق د دکتور محمد ابن مطر الزهرانی رحمت الله علیه چې دا د کلی حدیث مخکې استاد او صفات شوی دی دویم د تقریب المنهج بترتیب المدرج للحافظ احمد ابن علی المعروف ابن حجر العسقلانی د ابن حجر رحمت الله علیه کتاب لخص ورتب فيه كتاب الخطيب البغدادي د خطيب بغدادي دا کتاب چې دی د دې تلخیص کړي او دې له ترتیب ور کړی دی وزاد عليه قدر ما ذكر مرتين او د چې څومره ذکر کړي خطيب بغدادي رحمت الله عليه امثله او تفصیل کړي نو داغه دغنه نورم ذکر کړی دی او اکثر یا داغه نسیوا د تلخیص کله دا معنا نه وی چې اختصار دغه کتاب په خپل اسان فهم الفاظو کې ذکر کړی دی او داغي دغنه زیادت هم پکې کړی دی خدا کتاب مفقود دی تر دې چې د امام ابن حجر رحمت الله علیه شاګرد حافظ سخاوي هغه مو ما دا کتاب نه دی لیدلی المدرج الى المدرج لجلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بکر السيوطي امام سيوطي المتوفى 911 کتاب ده په دې کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د کتاب تلخیص کړي اختصر فيه کتاب الحافظ ابن حجر د حافظ ابن حجر د کتاب اختصار کړي مقتصرا على مدرج المدن فقط هغه کې چې د مدرج المتن کم امثله دي بیان دي نو داغي اختصار کړي مدرج الاسناد نه ذکر کړي مع زیادات عليه څه زیادات هم پکې کړي دي اته دیرش مثالونه پکې د مدرج المتن امام سیوطي سیوا ذکر کړي د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا غینا ولم يرتبه ترتيبا معينا ترتیب معین د دې کتاب نه ذکر کړی ترتیب نه دی ورکړی ترتیب معین دراسات معاصرم په دې کې شوې دي لکه المدرج فی الحديث النبوي الشريف مفهومه ودراسة ودراسة على نماذج من صحيح البخاري دا د جامعه اردنیه استاد د په اردن کې دکتور محمد عبد الرزاق الرعود نوم دی نو هغه دا یو بحث لیکل بحث محکم نه تقریبا دا شپېتو صفحو پورې دی د ادراج تعریف لغوي اصطلاحي او د دې بعد امثله بیا د صحیح البخاری نه راغستي چې په هغې کې بعضې احادیث راغلي دي چې په هغې کې ادراج شوی دی او دا په خپل بحث کې ذکر کړي چې عدد د احادیث مدرجو په صحیح بخاری کې دا یو سل اتیا حدیث پکې راغلي دي خدا د بخاری یا د هغې په احادیث او صحت کې څه قدح نه راولي بلکې هر حدیث چې دی امام بخاری رحمت الله علیه چې په هغې کې ادراج خو امام بخاری نه کړ خو درواتو نه چې کوم ادراج راغله نو مبرر د امام بخاری رحمت الله علیه د پاره موجود دی یا بیان کړي په بل ځای کې چې دا ادراج دراوی نه دی په خپل صحیح کې یا په نورو کتابونو کې یا دا علت او ضعف د حدیث د پاره نشماريږي کم چې په بخاری کې راغلي او دویمه دراسه چې معاصره په دې کې شوې ده تنقیح الاحاديث الصحيحه من الالفاظ المدرجه والضعيفه